د قاعده حکم دی وجوبي مقصد د قاعده دا دی چې هر فعل چې دا غي د ماضي په اول کې تا زائده متردد راځي نو مسؤل چې څه جوړه حرف اول او حرف ثاني ته په خامخا زمو ورکه مقابله کې تبع کسره چې مقابله د فاو عین لام کې متعلقه سمانا چې دا کا یی اخلي غیري یی اخلي بیا نو چې کله موږ د دې ماضي مسؤل جوړو حرف اول تبع او حرف ثاني تبع زمو ورکو او ما قبل هغه ته وشي ورکو قانون د معاش مزول ولا قاعده د تعالی حکم دی او دوی مطلب د قاعده دا د هر باب چې دراولې ماضي او تا قاعده متنده باشه هر هغه باب چې په اول د ماضي کې راغی تا ځای د متنده راغلی د ماضي مزول هو هر په اول لازمه کامله هر په اول او ثاني لازمه هر په اول او ثاني لازمه او ما قبل هغه تکثر او کولې شي وجوبا او په قانون د اداره نو مضارع هر باب چې در اول ما کې وتا زائد مسترد د باشد هر هغه باب چې په اول د ماضي کې داغه تا زائد مسترد راغلي وي او مضارع معلومه کې با ما قبل اخر په خپل حال باندې کې بدل شي وجوبان او کچا تا تا زائد مسترد او کثره مور کول شي وجوبان چې وا دا په صلات مجردنا ورپسې قانون دی لکه د تصرف او تصرف ولا قانون د قانون حکم دی وجوبي جوازي او مطلب او مقصد د قاعده دا دی قاعده د تصرف او تدحرج او تدارج ولا قاعده د قاعده حکم دی جوازي مقصد د قاعده دا دی هر هغه مضارع چې پاغي باندې تا داخل هر باب کې دراولي ماضي او هم د وصلیه باشد هر هغه باب چې داول په ماضي دا وی چې د وصلیه د ماضي مسؤلی وو او ماضي مسؤل دی چې هر په اول او ثالث را هر په اول او ثالث ته جمع ورکړي او ما قبل هغه طلاق سره ورته شي وجوبان ورپسې باب دې استخاذ یو تاسو ولا کان د قانون حکم دی وجوبي مطلب د قانون دا دی اتخذ يتخذو ولا قانون قانون حکم دی وجوبي مطلب د قانون دا دی هر واو یا هر هغه واو یا غیر بدل غیر بدل حمزه چې دا بدل د حمزه نه دی راغلی چې واقع شو دا واقع شي په مقابله د فا کلمې د باب ابتعال کې یا په مقابله د فا تفاعل کې یا په مقابله د فا تفاعل کې دا واو یا په فتا سره د کتاب په فتا کې مقامي وجوبن ورپسې قانون د سوال واس واس ولا قانون د قانون حکم دی وجوبي مطلب او مقصد د قانون دا دی چې د فا کلمې په ارتعال کې څه راځي سواد راځي یا سواد راځي یا طوا راځي یا طوا راځي ناول کار خدا د چې دا تا د باب ارتعال په بدلول چې په فا سره څنګه وجوبا تا په فا سره د دېږي وجوبا وا په فا بدل کې فا په فا کې مضافه کې اذ قالها او تام دې دې چې علاقه څه کلو کې وا په فا بدل کې وا په فا کې مضافه کې اذ ظلم ویلې نو دې څه خلک وایي وي پکې ادغام او جائز دی او ادغام دې طرفوم جائز دی او دې څه باندې او چې سواد باقي چې اقوال نو تا دې چې اقوال او قوات باندې بدل کې